وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر په دې آیت کې الله تعالی عزوجل ذکر کوي منکرینو د قرآن کریم ته او د دې آیات وضاحت ذکر شوی سورۃ البقره یو سر شپږات کې ما ننسخ من آیتین نو هغه کې الته کې بیان شوی مشرکانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کاو چې ته خو بری خپل دین کې شکی کله ته یو خبره کې کله بل خبره کې الله تعالی دا غي جواب کوي و اذا بدلنا آیاتنا کله بدل کړه موږ یو آیات مکان آیاتین په ځای بل آیات باندې یو حکم بدل شي او بل حکم د الله تعالی راشي نو والله اعلم او الله تعالی خو پوهه به ما یو نزل نو پاسه باندې چې الله تعالی نازلای یعنی دی کې اشاره ده دیته چې په په په دې نسخه کې ډېر حکمتونه دي الله تعالی د خپل علم مطابق آیاتونه را لېږي نو دیو څه وایي قالو دیو انما انت مبترقین انت دروغ جوړونکی بل اکثرهم لا علمون بلکې زیات درونه نه پوهېږي په نه پوهېږي په څه باندې د نسخې په حکمتونو باندې علم نه لري په نسخه کې هډیر د حکمتونه دي خدا خلق په غیبانی پویږي نه قل تو پیغمبر نزله روح القدس دا جواب دی تیر شوی آیات مشرکانو اعتراض کړی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې ته په الله تعالی باندې دروغ جوړې کله وې دا حکم راته کړی دی کله وې دا حکم راته کړی دی جواب حاصل د جواب دار دا نبی صلی الله علیه وسلم د ځان نه نه جوړ کړي بلکې دا خو جبرئیل علیه السلام په نبی علیه السلام باندې راوړی دی او درې پیدې را قرآن کریم ذکر شوی په دې آیت کې قل ورته پیغمبره نزله روح القدس نازل کړی د قران کریم راوړی د قران کریم روح پاک جبرئیل علیه السلام من ربک تر طرف طرف ستنه بالحق د پاره د ښکارا کول د حق دا ولی الله تعالی را لګل لیثبت الذین آمنوا در پاره چې کلک چې مؤمنان لره در پاره چې مؤمنان مسلمانان کلک شي په سبان دي په دین اسلام باندې کلک شي بده باندې عقیده او ایمان په دې باندې مضبوطیږي په قران کریم باندې دویم هدن هدایت دی په قران کریم کې د عقیده احکام بیان شوی دي او دا سی نور احکام به بیان شوی دي و بشرا للمسلمین او زیر در پاره د مسلمانانو قران کریم د خوشحالی او د اطمینان شعر په قران باندې به خوشحالیږي په قران باندې به ذلت اطمینان ورکي او دغه سي هدایت دی عقیده بر دین زده کې او څه احکام هم درې نه زده شوي دي اصول د ایمان پر قرآن کریم کې بیان شوي دي او لیثبت الذین آمنو که دا غواړي چې زما عقیده مضبوطه شي عقیده مې قوي شي ایمان مې قوي شي هغه بغیر د قرآن نه نه کیږي ولقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته منکرینو په نبی اسلام باندې اعتراض کړو مشرکین عرب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وای ته خو د اوسه پورې په هیڅ باندې نه پویدلې اوس چې ترا خبرې کې نو یو نصرانی سړیو وې دته هغه ته خونه کوي هغه راځي دته دته خبرې کوي دای د هغې نه زده کوي او بیا دا مونږ ته وایي نو الله تعالی په دې آیات کې د هغې جواب کوي تاسو چې دا کم سړی ته د نبی علیه صلوات والسلام نسبت کوي چې دای استاد دی او دا ته خی هغه خو نصرانی دی هغه خو عجمی دی هغه خو په عربی باندې نه پوهیږي او دا پیغمبر تاسو ته په صحیح زبان کې لګیاره په عربی کې ته لګیاره نو دا ډیره زیاته عجیبه خبره ده د د استاد عجمی دی خودن او ته په عجبی په عجمی جبه کې کوي او بیا دا تاسو ته په عربی کې د خډیر زیاته عجیبه خبره ده ولقد نعلم یقینا پویګو مونږه انهم یقولون چې یقینا بشک دی بوای انما يعلمه یقینا خیدت را قران کریم بشرون یو انسان تاسو ته یو نصرانی کسو عیسائی هغه ته نسبت کوي دا دغه نزد کوي دا بیا مونږ ته وي لسان الذي جب د هغه کس یلحدونه یلحدونه د دې کې نسبت معنی ته مراد ده چې دیو غلط نسبت کوي الیه هغه ته عجمیون ناغه خو عجمی دی وهذا لسان عربی مبین وهذا د قران کریم لسان په جبه د عربی واضح کړي تاسو چې چاته نسبت کوئ چې دا دغه نه زده کوي نو هغه خو عجمی دی هغه نصرانی دی او دا قران کریم په عربی ژبه کې دی او بیا عام زبان هم نره مبین دا بالکل پسه واضح زبان سره راغلی دی او هیڅ قسم دغه کې نشته لري نقصان پرې کې نشته لري په فصاحت او په بلاغت سره دی او داسې پلی داسې فصیح او بلیغ دی چې داسې په دې منسو قدرت نه لري چې د عربي وایي ان الذين لا يؤمنون یقینا کسان چې ایمان نه لري په آیاتونو د الله تعالی باندې تخویف د منکرینو ته چې د الله تبارک تعالی په کتاب باندې ایمان نه لري نو د هغې لپاره سخت عذاب دی یقینا کسان چې ایمان نه لري په آیاتونو د الله تعالی باندې لا یهدیهم الله توفیق د هدایت نور کې الله تعالی غي تولهم عذاب علیم او د هغې لپاره د عذاب درناک انما یبتر الکذب الذین یقینا دروغ جوړی په الله تعالی باندې کسان لا یبنون بیل آیات الله چې ایمان نه لري په آیاتونو د الله تعالی باندې نو په د الله تعالی په آیاتونو باندې چې ایمان نه لري هغه په الله تعالی باندې دروغ جوړی کله چې هغه شرک کوي نو نسبت د شرک د جواز چاته کوي وای دا مونږ ته الله تعالی ویلی نو دغه سی وای دا پلانې د الله تعالی ولد دی دا د الله تعالی نه زولې دی نو دروغ خو هغه په الله تعالی باندې جوړی دی پیغمبر دروغ نه جوړ کړي او اولایک هم الکاذبون او دا کسان پوره دروغجن دي پوره دروغجن دغه دي چې د الله په آیاتونو باندې ایمان نشته لري مشرکان دي شرک کوي او داغي نسبت به الله تعالی ته کوي نو دا ابتلا ده په الله تعالی باندې من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان په دې آیات کې تخفیف ده نقض کوونکو د عهد ته چې هغه سبب دی لپاره د ارتداد دا الله تعالی ذکر کوي او دا غینه استثناء په تلفظ په تکلم به کلمت الکفر په حالت د اکراه کې نو دوه خبرې شولې یو الله تعالی ذکر کوي تخویب ناقضینو د عهد ته چې مرتد شول بی دین شول عقیده پرې خودله او دویم د دین چې استثناء کوي په تکلم به کلمه الکفر په حالت الاکراه دا دوه خبرې په آیت کې بیانې من کفر بالله ترجمه ته هغه کېږي بیا د آیات لږ وضاحت کو من کفر بالله چا چې کوبرک په الله تعالی باندې من بعد ایمانی رسو د ایمان راوړلو د دنه په الله تعالی باندې ایمان راوړی دی عقیده بالکل برابر ده او به کفر وک نو ورستو ور دې سره ولګوي فعليهم غضب من الله په دې باندې غضب د الله تعالی دی ولهم عذاب عظیم او دې لپاره دی عذاب لوی دې لپاره لوی عذاب دی او په دې باندې الله تعالی غضب شوی دی الله تعالی او ته غصه دی الله تعالی تی ناراضه دی الا من اکره مگر هغه څوک چې زور کړل شي پاغه باندې وقلبه مطمئن بالایمان او زور کړل شي پاغه باندې او هغه تکلم کوي په کلمې د کوپر سره په جواب باندې وقلبه مطمئن بالایمان او زړه دا کلکی په ایمان باندې نو هغه ګناګار نه دی په هغه باندې غضب نشته دی د هغه لپاره عذاب هم نشته دی ولکن من شرح بالکفر صدرا ها لیکن هغه چا چې راپرانی سره سینه خپله بالکفر په کفر قبلولو سره نو په علیهم غضب من الله په هغې باندې غضب د الله تعالی دی ولهم عذاب عظیم او د هغې لپاره د عذاب لوی شان والا د هغې لپاره لوی شان والا عذاب دی عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه او د هغې مور او پلار عمار پلار یاسر او سمیه رضی الله عنها هغه مور وه مشرکانو ونیوله ډیر زیات تکالیف یې ورته ورکړل ډیر زیات ایمان یې راوړی په مکه کې او ویې نیول ګرفتار یې کړل په زنځیرونو باندې یې وتړل په سرو په سخته ګرمۍ کې به شګو باندې سملول لکه نن سبا چې مجاهدینو ته او بندیانو ته څنګه تکالیف میلاویږي دغسې نو دغه ته ویرله یاسر رضی الله تعالی عنه ته ویرل وای عقیده دې پرېږده ایمان دې پرېږده که پرې دې نه ښودو په شهادت دې رسو سمیه رضی الله تعالی عنها ته هم دا خبره وکړله وې کوپر نه کو بېدیني نه کوه ایمان هم راوړی دی ټینګ وي پې نو سمیه رضی الله تعالی عنها هغه په دوو اوښانو پسې وتړله یو یو طرف ته روان که بله بل طرف ته روان او په دې عورت کې په دې خېټه باندې په نیزه باندې وارله او شهید یې کړله په دوه ځای یې کړله اوله شهید په اسلام کې دغه بیا د یاسر رضی الله تعالی عنہ ته دا خبره وکړه و ایمان پرېګ ده کنه کنه پرېګ دی نو دغه حالت دی ولیدل ستا خبره به هم دغه سی هغه تیار متا هغه هم شهید کا په شهادت باندې اورسو عمر رضی الله تعالی عنہ چې دغه دوانو زوی دی هغه هغه ته ویل کلمه د کفر وای زمونږ الها ومنه نو تا به پرېږدو هغه په خلی باندې څه خبرې وکړلې په خلی باندې څه خبرې وکړلې کله چې دا غین را خلاص شو د نبی صلی الله علیه وسلم خواته لاړ وې د الله تعالی پیغمبره ما خدا څخه خبره کړې ده او وې زه د ایمان نه بعد کافر شوم ما زه خو مرتد شوم ما او په جړا شو نبی صلی الله علیه وسلم ته یو واقعیا سره واقعیا دی وای وی د الله تعالی پیغمبر مشرکانو نیول هم ټول واقعیا ته بیان کړه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی چرته داسې نشي کېدل ان عمارا ملیا ایمانا من قرنه الی قدمه عمار چرته نشي کېدل عمار ته د سر نواخله تر د خپو پورې د ایمان نه ډک شوی د ټول بدن دې د ایمان نه ډک دی بل روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وخت لتل ایمان بلحمه و دمه دا ایمان ستر دی ویني سره درې غوخي سره درې اډو کې سره یوځای شوی دی ستا په دې بدن پس د دننه ورننوته دی د خلکو ایمان یوازې په زړه کې او تر سر نه واخله تر د خپو پورې د ایمان نډه کې صحیح عقیده رسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی صرف دا ته پوسو کوي کای په وجد تقلبک کله چې دا تکلم به کلمه الکبر کاو په دغه وخت کې د زله سهالو په د الله تعالی پیغمبر از لمه خو په ایمان باندې بالکل مضبوطو خو لیکن سزا سخت او ډیره زیاته او قتل ولمه دوا مور او پلار رل په شهادت باندې ورسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ان عاد او پعوده ک بیا هم دیو دا چلو کنو ته بیا هم په جواب باندې دا دا خبره ویل شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان وقلبه مطمئن بالایمان علامه بیزاوی رحمت الله علیه د مسلم د مسلمه الکذاب دا غي واقع هم ویل کړی ده وې دوه کسان ونیول نو یو ته دا خبره وکړه چې زه څوک یم نو هغه ته وی وی د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې د پښتنه وکړه وی هغه څوک دی د الله تعالی پیغمبر دی وی زه څوک یم وی ته مسلمه کنه وی ته څه شي هغه هغه شهید کا په شهادت باندې ورساو هغه بل چې هغه راونی و هغه ته چې ته پیغمبري بهرحال علامه بیزاوی رحمت الله علیه هغه واقعا ذکر کړی د خو عام د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ واقعا چې هغه مشهور ده من کفر بالله چا چې کوبر په الله تعالی باندې من بعد ایمانه ورسره د ایمان راوړل نه الا من اکره مگر سوا د هغه چانه چې زور کړل شو پاغي باندې وقلبه مطمئن بالایمان او زړه داغه الا من اکره چې څوک مجبور کړل شو او په حالت د مجبورۍ او د اکراه تام کې د اکراه ملجئ کې هغه تکلم به کلمه الکفر وکړه وقلبه مطمئن بالایمان او زړه داغه مطمئنی په ایمان باندې کلک علامه بیزاوی رحمت الله علیه ډیره بزیندار معنی کړی ده قلبه مطمئن بالایمان لم تتغیر عقیدته عقیده چې بدل نشي لم تتغیر عقیدته عقیده بدل نشوله علامه بیزاوی ولكن من شرح بالكبر لیکن چا چرا پرانی سره اسکرا پرانی سره په کو پر قبرولو سره صدرن سینه په علیهم غضب من الله پاغي باندې غضب د الله تعالی دی ولهم عذاب عظیم دا غیر پر عذاب دی لوی لوی عذاب دی دا غیر پر لوی عذاب دی یو مسله به وکړو بلکې دوه یا درې مسلې اوله مسله اسانه مسله ده اکراه په دوه قسمه ده یو د اکراه ملجه او دویم د اکراه غیر ملجه په کتابونو کې ورته ویل شوی دی یو د اکراه تام او بل د اکراه ناقص په اکراه تام کې کلمه د کفر د جایز ده تکلم به کلمه الکفر وقلبه مطمئن بالایمان لکه سمرګر نشیدان کله نور دنم شیدان کوي لاس یې نه کټ کړي خپې نه کټ کړه اوس وای چې اوس یې منی کنه منی نو په دغه حالت کې تکلم به کلمه الکفر صرف پر جواب باندې کولای شي او قلبه مطمئن بالایمان یو خبره شوله دوه مسله که په دغه حالت د اکراه کې مجبورتیا کې د دغه دی ونه ویله کلمه د کفر دی ونه ویله نو عظمت دار چې وای نه شهید دی کې الله تعالی ول درجات درکې خو لیکنه تکلم به کلمه الکبر دا صرف رخصت دی بس صرف اجازت دی بس درې مې مسلې تراشي او هغه مسله ډیره زیاته ضروری ده باید مسلمانان زده کی هغه مسله دا ده چې که یو سړی مکره شو مجبور کړل شو په دې باندې چې ته یو مؤمن مسلمان قتل کا دا زو خپل مسلې ترازو لخکریان وای لخکریان او په ځای په ځای باندې چې کوم کمیټیانې جوړې شوې دي هغه وایي موږ مجبور یو که طالبان شهیدان نه کو طالبانو پسې ونه ګرځو پر دې غرونو کې نو زه مجبور یم وایي زما کور ورانوي ما لر دا چل کوي ما له دا چل کوي علما کرامو لیکلي دي امام نووي رحمت الله علیه په شرح المسلم کې وایي وای اما القتل فلا یباح بالاکراه د چا د مسلمان وجل چره اما القتل فلا یباح بالاکراه په چا د باندې زور وکړ په تا باندې ټوپک کې خو ده یو ټوپک یې تاله در کړی دی یو ستا په سر باندې خو دی دا بل مسلمان قتل که کنه تا قتلومه نو تو ما وګوره زه بل مسلمان نشم قتلولی اما القتل فلا یباح بالاکراه شرح د مسلم کې امام نووي رحمت الله علیه وایي بلکې د علما په دې باندې اتفاق دی اتفق العلماء على انه لو اکره على معصوم لم يبح له ان يقتله که چرته یو معصوم الدم مسلمان دی او تا باندې څوک زور وکړي چې دا قتل کا نو دا له جایز نه دي جامع العلوم والحکم کې دغه ذکر دي دغه کې لیکل شوی دی مبسوط کې امام سرخسی رحمت الله علیه د مسلې خو وضاحت ذکر کړی دی و اذا اکره علی قتل مسلم ليس له ان يقتله لما فيه من طاعت المخلوق في معصيه الخالق و ایثار روحه علی روح من هو مثله په الحرمت وذالک لا یجوز پتا باندې چې ټوپک کړي چې دا بل ته قتل کا نو ستا روح درې بل نه خو غواره نه دی پتا کې روح دی پاګه کې روح دی نو ستا روح درې بل نه غواره نه دی نو ته خپل روح قربان کا ته به شهید شي خو لیکن کدا بل د شهید کا د چا په وینا باندې نو په دې باندې بی دینه کېږي او ځکه لا طاعت لمخلوق په معصیت الخالق دا د الله نه پرمانی ده نو پدې کې د بل چا خبره منل نشته امام نووي رحمۃ اللہ علیہ په شرح مسلم کې لیکلي دي التبیان نه هم صفحه باندې لیکلي جامع العلوم والحکم لیکلي دي او دا سي شرح د مسلم کې امام نووي رحمۃ اللہ علیہ لیکلي نور په ډیر شی چې په دې باندې دا شته حواله پښتره نو دا عذر قبول نه دی دویمه خبره یو مسله کو بیا مخ ته ځو دې سره زمون کار دی دې مسلو سره زمون کار شته دی دا مونږ بیانو خپل اوریدونکو ته پوجان وای مونږ مکره یو مونږ مجبور یو پاکستان آیسای وای مونږ مجبور یو دغه سی وزیر اعظم او دغه سی صدر وای مونږ مجبور یو کرنل میجر وای زه مجبور یم نو ته تو وای زه د الله تعالی نه مجبور یم زه مجبور یم کنه تر تر توغوت نه مجبور یم تر امریکي او تر يهود او د نصاراو نه مجبورې زه د الله تعالی نه مجبورې دغه لیکلی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی په مجموع الفتاوا کې و یو کس که د مسلمانانو په خلاف باندې راووته او دا اصل کې د تاتاریانو خبره کوي تاسو ته ما ویل هغه یو قانون جوړ کړو د یساق په نوم باندې یا د یساق په نوم باندې نو هغه به مخکې کاوه په دغه باندې د الله تعالی په کتاب باندې د تریت تراینو دغه څه شیول کړ پاکستان کوم قانون او نظام کړي نو په هغه کې به بعض خلکو داوا وکړه چې زه مجبور یم زه سیمه مجبور یم نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ویل وی لو لو ادعى مدع انه خرج مکرها لم ينفعه ذلك بمجرد بمجرد دعواه که څوک درې د مرتدینو سره د پوجانو سره یو ځای راووته او بیا دا خبره وکړه چې زه مجبوره یم نو صرف د دې په دعوه باندې به یقین نشي کېدلی وایي که ما رویه لکه په حدیث کې راځي چې عباس رضی الله تعالی عنه د جنگ بدر په ورځ باندې چې کله هغه گرفتار شو لما اسره المسلمون یوم بدرین یا رسول الله نغویل قال للنبی یا رسول الله اې د الله تعالی پیغمبره انی کنت مکرهن په بل روایت کې راځي انی کنت مسلمان زه خو مسلمان وم خو لیکنه انی کنت مکرهن زه په زور باندې راوستلې وم زه په زور باندې راوستلې وم چې راځه لاړ سره سره کنه ویری پریګدونه لکه نن سوال لخکریان هم دغه وي پوجان هم دغه وي مونږه مجبور یو سړیا مونږ ته اړر دی داسې ویل کیږي داسې ویل کیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا غي عذر قبول نکا بلکې نبی اسلام تو اما سریرتک اما ظاهرک فکان علینا و اما سریرتک فإلی الله ستا ظاهری فیصله به مونږ کو داسې لکه سرنګ چې د نور فیصله کو د نور چې څه فیصله ده پختلو یقتلون او دغه قصې او مال غستل پاتې شو ستا پټ د زله د غیر حالتونو خبرې دا مجموع الفتاوا کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی دی اتهشتم جز او 1513 نمبر صفحه باندې دغه لیکل شوی او بل خبره مونږ ذکر کړل چې ته مجبور یې نو د مجبورتیا په حالت کې د مسلمان قتل لا جایز نه دی مخکې په هغې باندې مونږ حوالې ویلې دا صحیح نه ده که دا یو پوجي دا خبره کوي ته رسنه مجبوروي ته ډالر نه مجبوروي زه در سره مجبور یم زه د الله تعالی نه مجبور یم ته د طاغوتی نظام نه مجبور یې د خپل آیین نه ته مجبور یې زه قرآن نه مجبور یم ته مجبور یې د چا نه طاغوتیانو نه مجبور یې د یهودیانو د نصاراو نه ته مجبور یې زما مجبورتیا هم شته که ته ماته وې چې زما مجبورتیا لحاظ وکړه زه تا ته هم زما مجبورتیا لحاظ وکړه زما دا مجبورتیا ستانه ډیره زیاته ده الله تعالی به دا تپوس کوي زمونږ نه ولهم عذاب نظیم دیر پر دی عذاب لوی ذالک بیان مستحب الحیات الدنیا دا په دی وجه باندې چې دی خوخ کړی د ژوند د دنیا له آخرت په آخرت باندې وان الله لا يهدي القوم الكافرين یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرانو ته اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم دا کسان مهر وهل دی الله تعالی په زړونو دی باندې و سمعهم په غوګونو دی باندې و ابصارهم په سترګو دی باندې اولئک هم الغافلون دا کسان نه خبر دي دا کسان بے پروا دي الغافلون معنی بے پروا دي دا معنی نه چې سو ته بیان شوی نه دي خبر خودی خو لیکن بے پروا دي دغه بی پروا خلق دی مخکې د دې تفسیر سورۃ البقره کې بیان شوی دی ختم الله علی قلوبهم ولا سمعهم دا ازلی بدبخت دي او دا ازلی چې دی کافر دی الله تعالی په زړونو باندې مهر لګول دی په غوږونو باندې په سترګو باندې نو په اولایک هم الغافلون مخکې هلته کې ویل په هم پیری بهم یترددون کله وایي یعمهون فی طغیانهم یعمهون مختلف الفاظ قرآن کریم کې دغه بیان شوي لا جرمه خامخه یا لا داسې نه ده لکه څرنګه چې د خلکو خیال دی کوپر به کوي ارتداد به کوي او بیا هم ځان ته جنتیان وای ان لا جرمه خامخا یا لا جرما یقینی ده یا لا نه د داسې لکه سرنګ چې د خلکو ګمان دی جرما یقینی ده ثابت را خبره انهم په الاخرت هم الخاسرون دیو په اخرت کې پوره تاوانیان دي الخسران د دې کې مراد درینه همیشه لپاره په عذاب کې جهنم ته وځي او پاږي کې به خالدین پیه د خسران نه مراد کامل خسران دی او هغه سره جهنم ته تلل د همیشه لپاره ثم ان ربک للذین هاجروا بیا هغه کسان مخکې مسله ذکر شوه د اکراه وس الله تعالی ذکر کوي د اکراه نه بچاو د پاره یو طریقه هجرت وک کنه هجرت وک د کافران باندې نه تنګي نو رب تر ما قول سره بالکل ښکار دی مخکې مسله د اکراه وس د اکراه نه بچاو د پاره یو طریقه ثم ان ربک بیا یقینا استعرب للذین دا کسان د پر هاجرو چې هجرت کړل من بعد ما پوتینو ورسره داغه نه چې هغه ته تکلیفونه رسول شوی دي ثم جاهدوا بیا jihad کړل او صبرو او ټینګ شوی دي او صبرو ټینګ شوی دي صبر کړی دی په سبانه صبر کړی دی د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شوی ان ربک او صبرو صبر یې کړی دی کلمه د کفر یې نه ده ویلې ان ربک یقینا رب سره من بعدها وروسته د کارونو نه هجرت یې کړی دی جهاد یې کړی دی صبر یې کړی دی د غفور الرحیم د دغه کارونو وروسته الله تعالی بخښنه کوونکی دی الله تعالی ورده ګناهونه معاف کړي الله تعالی ټول مهاجرین ګناهونه معاف کړي الله تعالی هجرت او جهاد قبول کا الله د انصار نه دغی نصرت قبول کا الله په انصار باندې رحم وکا الله په اولاد باندې رحم وکا الله تعالی دغی په اولاد اولاد باندې رحم وکا په حدیث کې دا راغلی نبی علیہ السلام ته دا دعا وکړه اللهم اغفر للانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار الله دغه مبخ ټول بخ الله تعالی او الله تعالی د دې ټولو کړهونه دا قبول کا الله تعالی په دې ور جنت ورک او صبرو صبر کړی دا الله تعالی په دین باندې تکالیف برداشت کول دا د لوی خوش قسمتۍ خبره ده او بار بار هم دغه حدیث وای چې چاته د الله تعالی په دین کې تکالیف ملاو شوله نو په قیامت کې چې الله تعالی دله کوم مرتبه ورکړي او چاته تکلیف نه ملا شي هغه به ارمانو کې چې که زمانه په دنیا کې دا غوخه توګل شوی په قینچان باندې کټ شوی انده وخوه او صبرو صبر کړی په تکالیف باندې ان ربک یقینا رب ستا من بعد یا رسول دین لغفور رحیم بخنه کونکي رحم کونکي من بعدها دا په تاویل لکل واحدین سره په تاویل مذکورون سره هاجرو جاهدوا صبروا د ټول تذکر راځي او من بعد ما پوتینو فتنې مو ته رسېدلې دي تکلیفونه مو ته رسېدلې دي خو ټول باندې ټینګ پاتې شوی یو متاتی په داسې ورځ باندې چې را بشي کل نفس هر یو نفس تجادل عن نفسها کوشش بکی د عذاب د تفکولو عن نفس د خپل ځان نه تجادلو کو تدافعو د پکی به عذاب لر عن نفس د خپل ځان نه هر یو نفس په د پکی او توفا کل نفس تجادل عن نفسها د د پکې به عذاب در د خپل ځان نه په څه سره وې د پکې په عذرونو سره عذر وکي پاکستانیان به سوی مونږه مجبورو مجبورتیا رسوا د ډالر و مجبورتیا رسوا د عین عین چې بیا خرابې ده دا غ عین بل بیا مات کی صحیح ده دا غ عینونه نه دي بلکې د الله تعالی دین تم خلاف کړی دی او د الله تعالی دین تم چیرې شاګرد ولې او توفا کل نفس نو پوره ور کړی شهر یو نفس ما عملت بدله د هغه عملونه چې د کړي وهم لا یظلمون هیڅ ظلم به سره نشي کېدلی پوره پوره پوره بدله به تور کړی شهر یو نفس او ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوي مشرکینو د مکې ته او نزول د عذاب او قحط پاغي باندې الله تعالی ډېر مهرباني کړې په د مکې په مشرکانو باندې خو لیکن هغه د الله تعالی د نعمتونو ناشکری وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف وک که دا کوپر کوله او دا کوپر زیاتوله نه نو الله تعالی په خپل مهرباني کړې وي خو لیکنه کله چې دیو کوپر زیات ک د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله وکړه د قران مقابله وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته خیره وکړه نو الله تعالی په قحط راوسته او یو روایت کې داسې راغلی دي دومره زیات مجبور شوله چې مردار یې وخوړلې او دغسې د سرمنې نه دي د سارو سرمنې دا یې وخوړلې الله تعالی داسې مجبور کړله الله تعالی په دغسې قحط راوست او دې کې الله تعالی ډیره زیاته عجیبه خبره کړې ده لباس الجوع ته الله تعالی ویل او لګي او توا غوندوله لکه لکه سرنګ چې د انسان لباس پر انسان باندې احاطه کړي نو دغه سي دا لوګه ته چاپیره شوله احاطه ته وکړه دویم تشبیه دا ده لکه سرنګ چې د انسان لباس پر بدن باندې ښکاری او ښکاری نو دا سي د دیو دا بدنونه په دې باندې د لوګي بالکل ښکارا شولې الله تعالی او ته داسې عذاب وسکاو نن سبا مسلمانان ولې په قحطونو کې دي د مسلمانانو فصل ولې نه کیږي د مسلمانانو میوه ولې نه کیږي زکات تینه ور کوي عشر تی نه ورکی د الله په نوم باندې تی نه ورکی نو بس دغه حال دی چې لکه دا څنګه د خلکو دی واقعیا مې ورته ویلې وه که نه دغه نبی علیه صلات وسلام چې واقعیا بیانوله یو سړی په لاره باندې روانو په وریځې ته آواز وشو لاړ شه پلاني باغ چیرې وبکه سړی لاندې روان شو چې زیزی اوس باران راوریږي په یو ځمکه کې یو لښتي روان دي او دا بیا د لختی را جمع شوی دی یو لختی ته فصل یو سړی دی په باغ کې ولاړ دی په بیلچه باندې هغه اوبه خپل پټي ته راړی او پټې پې اوبه کوي ورغه تپوس یې وکړه وی ستا څه نوم دی وی زما په نوم کې څه کار دی بس وی په دې وریس کې یو اواز شوی بس وی دغه نوم مې ده کوم چې ویلې ده ته بس دغه صحیح دی کنه وی دغه نوم مې ده وی د الله بنده ته به خپل باغ کې کیسه چې الله ته باندې دومره مهرباني وکړه چې بل زینه وریه دی راځي او ستا په باغ باندې باران کیږي وې ته څه چل کېته وې بده کې چې څه پیدا شي نو زغه درې برخې کمه نو یو چې هغه په دې باغ کې واپس ولې ورګومه او دویمه برخه چې هغه د الله تعالی په نوم باندې ورکمه او دریمه برخه د خپل اهل عیال لپاره پاتې کم د ټول باغ او د خپل ټول فصل چې درې حصے کم نن سبا خدا غنشته ریکن یو گاون یو گاونډی دی داغه زمکه ده پغې کې سبزیانی شوی دي ټماټر پکې شوی دي پیاز پکې شوی دي بادرنګ پکې شوی دي هر قسم شی پکې شته دی بل مؤمن مسلمان نه ستاد په گاون کې نږدې دا غي سنشتره اغله ته ورک کنه ستا په کور کې چیرې غواګړه بيزه ده می خراب کې لنګره بل گاونډي دی داغه داغه داغه چې چیرې غسور دی داغه سنشتره داغه سره امدادو کنه الله تعالی ول بده کې برکت واچي کله چې خلک کو مسلمانانو مواسات شروع کړل د یو بل سره مینه محبت شروع شوله د یو بل سره ایثار شروع شو الله تعالی به نعمتونه زیات کی وضرب الله مثلا بیان کړی الله تعالی مثال قریتن د یو کلی کانت امنتن چې هغه امن والو مراد تنه مکی ولدی مطمئنتن په قلار او په اطمینان سره ژوند کاو یاتی هرز کو هرات له باغی ته روزی دغه رغدن پراخه او پریمانه بوله راتله مخکې ذکر شوی دی کنه ورزقه له من الثمرات ابراهیم علیه السلام دعا کړی من کل مکان د هر طرف نه هر زینه فکفرت بانعم الله نو ناشکری وکړه د الله تعالی د نعمتونو فازاق فازاق الله لباس الجوع نو وسکوله الله تعالی غی ته جامه د لوګي جامه د لوګي مطلب مې ته وای دا اصل کی تشبیه د اصل کې ودی کلام کې یعنی دا سه لوګه چې جامو سره مشابه و جامې د انسان په ټول بدن باندې حاته کړي نو دغه سي دا قحط چې په دی باندې احاطه یو کړل د ټول خلک راګیر کړل مکی والو د ټول بدن د انسان راګیر یا د جامع د انسان په بدن باندې ښکاری نو د دیو د لوګي اثرات او د دیو د قحط اثرات چې هغه په دیو باندې ښکار شول او نبی رسول الله صلی الله علیه څنګه خیره کړی اللهم اجعلها علیهم سنین کسنی یوسف الله تعالی د داسې قحط پیراولی لکه د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې وکاله قحط راغلی الله تعالی د شقاحت پر راولي الله تعالی دعا قبول کړه د قحط پر راغی او تاسو ته ما ویل به سرمنې خوړلې او مردار به چکم دی کې مردار او شوله نو د سپو په شان دی کې وته تلل سپیچره مردار ته ډیر خوشاله نو دی به هغه ته بیا خوشاله رزق بیا نه مونږ فازاقه الله چا چې د پیغمبر خلاف کړل چا چې د الله تعالی کتاب خلاف کړل نو بس هغه دغه سی نو وسه کوله الله تعالی غی تجامه د لوګي ول خو پیو د یری بما کان یسنون په سبب دغه مرون چې دی همیشه کول کانو د دوام د استمرار د پاره دی همیشه چې کوم اعمال کول دغه پوجو ته دغه ورسیدل ولقد جاءهم رسول په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي لوی نعمت چې دغه د مکی مشرکانو دغه نه انکار کړو دا الله تعالی پیغمبر راغلی دی دغه نه انکار کړو ولقد جاءهم راغله یقینا راغله دوی ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام منه رسول منهم د دیو جنس نه فکذبوه نو دیو دروغجن وګاڼه فاخذهم العذاب نو اونی ول دیو عذاب وهم ظالمون او دیو ظلم کوونکیو وهم ظالمون او دې ځکه د ظلم نه مراد کوپر او بيدینی او شرک ته مراد دی نو گویا کې دا آیات تفسیر شو ما قول لپاره مخکې د الله نعمت ذکر شو نو هغه رسول له مخکې الته کې ویل په کفارت بیان او عمل الله نو دې کې کذبو مخکې ذکر کړ لباس الجوع والخوف نو دلته کې پاخذهم العذاب او بل سبب د عذاب ذکر شو هم ظالمون شرک هم کو وکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا د دې زینا تر د اخره پورې د صورت اوم باب شروع کی په دې کې رد شرک په تحلیل او تحریم د ځان نه حلال او حرام ما جوړوي یو سل ول سمایت کې بیانې او ذکر د تحریم قهری په دی باندې د دیو د اعمار د وجې نه څه سيزونه په دی باندې حرام شوی یو سل اتل سمایت کې بشارت دې په توبې کولو سره یو سل نو لسمایت کې دلیل عقلی د ابراهیم علیه السلام نه د پاره د رد د مشرکانو لو لس اوصاف او احوال بیان شوی د یو سل شلم نه واخله تر د یو سل درې درشمه پورې جواب دی د سوال په یو سل سره رښتم کی بیا ترغیب دی او دعوت دی ترغیب دی دعوت کولو ته او تبلیغ کولو ته او پنځه آداب په اخر کې بیان شوی دعوت کوي نو په دې آداب باندې وکړي رد تحریمات د رد تحریمات د غیر الله مخکې مرتبار بار ویل حلال هغه چې الله حلال کړی دي حرام هغه چې الله تعالی حرام کړی دي په کلو مما رزقکم الله نو خوري داغه نه چې درکړی دی الله تعالی تاسو ته حلالن طیب حلال حلال خوري پاک خوري کله یو شی حلالي خو لیکن هغه طیب نه مخکې مزاحت درې کړو خاصیز دی یو شی څخه شوی دی حلال دی خو لیکن پاک نه دی کرکه دی کیږي دا سه حلال دا ګټي حلال دي خاوري حلال دي دا او دا دغه چي دي د لرګي حلال دي اوس دا حلال خو دي څوک ته حرام خو نه وي خو ګټي څوک نه خوري کنه او مخکې مسله بیان کړې و زنانه چې خاور خوري او یا مټۍ خو غیره خوري اس کاره خوري نو دا غي بیان مخ کې کړو هغه ځکه ناجایز دي حلال دي خو لیکن طیب نه دي د انسان بدن ته نقصان ورسي تفصیل لري مخ کې ټول بار بار بیان شوی دی وشکرو نعمت الله شکر ادا کړئ د نعمت د الله تعالی ان کنتم ایاه تعبدون که تاسو د الله تعالی بندگی کوونکې نو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ انما حرم علیکم المیتة تحریمات الهی اوس الله تعالی چې کوم څیزونه حرام کړی دی هغه حرام وګڼي مخکې سورۃ البقره کې پوره تفصیل بیان شوی دا سه سورې مایده کې پوره تفصیل بیان شوی دی مایته ستوي کم دم دی لحم الخنزیر کم دی ما اوهل لغیر الله درې سلور تفسیرونه بده کې بیان شوی انما حرم یقینا حرام کړی دی الله تعالی تاسو باندې مردار او دم او وینه بیول شوی ولحم الخنزیر یو غوخر خنزیر وما اوهل لغیر الله به او هغه شی چې आवाज پورته کړل شي پاغه باندې د پاره د تقرب د غیر الله د پاره د نظر د غیر الله هغه شی هم حرام دی کاغه مذبوحه وي او کبل شی وي هغه کلمه هم حرامه ده هغه ته چې کومه کلمه په هغه باندې وي هغه هم حرام دی په معنی ستره نو څوک چې مجبور کړل شو غیر باغین باغین غیر باغین چې نو طلبگار د مزو ولا عادین او نو تجاوز کوونکې د حد نه د شریعت د حدود نه تجاوز کون کینو تکیه ته نه کولی کور ته امتدان نه وړل مخکې ردی وضاحت تقریبا درې سلور معنی بیان شوی دی سوره بقره او مائده کې فإن الله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې مردار بیا اخرى ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام په دې آیات کې رد دی د مشرکانو په تحلیل او په تحریم باندې چې ځان نه حلال او حرام جوړوي او نسبت یې کوي الله تعالی ته نو دا په الله تعالی باندې دروغ جوړول دي ولا تقولوا مو وایي آیات باندې ځان پوهه کوي ولا تقولوا مو وایي لما تصفو هغه چې هغه سیس چې بیانې السنتکم ستاسو جبی څه بیانې الکذب دروغ سم وایي هذا حلال و هذا حرام دا مقوله ده قول ستاسو جبی دروغ بیانې نو هغه مو وایي په خپل جواب باندې هغه دروغ هغه دروغ ستاسو جبی چې بیانې هغه سدي هاذا حلال چې دا چیز حلال دی او هاذا حرام او دا حرام دی د ځان نه حلال او حرام جوړوي نو ستاسو په دې جواب باندې چې دا څه بیانوي دا دروغ دی الله تعالی دقه مو بیانوي هغه سدي چې ستاسو ستاسو هغه جبې چې کم دروغ خبرې کوي نو هغه کوم دي هاذا حلال و هاذا حرام د ځان نه حلال او حرام جوړوي نو دا معقوله ده قول شول د دیو جبو دا خبرې بیانولې او الله تعالی وایي دا دروغ دي دا کارونه دا خلک ولې کوي لتبتروا علی الله الکذب دې لپاره جوړ کی په الله تعالی باندې درو ان الذين يبترون علی الله الکذب یقینا کسان چې جوړي په الله تعالی باندې درو لا یفلحون نشي بچ کېدل د عذاب د الله تعالی نه نشي بچ کېدل د عذاب د الله تعالی نشي بچ کېدل دا هاذا حلال و هاذا حرام دا تفسیر د الکذب دی دا دروغ دی او دا مقوله د قول متاع قلیل لهم متاع قلیل اصل کې په عبارت کې تقدیر دی د دې لپاره مزید د دنیا لګي ولهم عذاب الیم د دې لپاره د عذاب درناک په آخرت کې د اصل کې جواب دی آخرت د دې جواب دی سوال مشرکان چې د الله تعالی نعمتونو تور کړی دي نو معلومیږي دا چې دی په حق باندې ځکه او ته الله تعالی د نعمتونو ورکړي دی مشرکان او الله تعالی په ورځ پر ورځ باندې نعمتونه زیاتوي نه نو جواب الله تعالی وکړي دا دنیا مزیدی لهم متاع قلیل یا دا سره چې متاعهم متاع قلیل د دیو دا پیدې لګي پیدې د دنیا د عمر ډیر سلويخ کاله 50 کاله پرې د چې خړک شي او خط شي او خې مزي واخلي بیا الله تعالی د جهنم په بچا باندې راړکې دا خو په دې باندې بیا راډکې کنه په دنیا کې ردیو سره ټینکونه دي جازونه دي او په مسلمانانو باندې بدمعشي کوي اقتدار دی د الله تعالی دین نه مني د ځان نه کې حلال او حرام جوړي او قیامت کې د الله تعالی مخې ورځي کنه وعلى الذين هادو د دې آیات وضاحت مخکې ذکر شوی دی په سورة الانعام یو سل شپږ څلوېښتم آیت کې او سورة النساء یو سل شپېتم آیت کې الله تعالی په يهوديانو باندې داغي د بغي د وجنه داغي د ظلم د وجنه څه سيزونه حرام کړي وازګي په الله تعالی حرامي کړي دغه سي د هر خپړې واره شي چې نکون کل زیدو پورین مخ کې بیان شوی هغه په الله تعالی حرام کړي وعلى الذين هادو او هغه کسان چې يهوديانو حرمنا حرام کړی مونږ په هغې باندې ما قصصنا علیک هغه چې بیان یې کړی مونږ په تا باندې من قول مخکې د دې نه په سورة الانعام یو سل شپږ څلوېښتم او سورة النساء یو سل شپېتم آیات کې دغه بیان کړی الله تعالی وما ظلمناهم او ظلم نه کړی مونږ په دې باندې ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کاو ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة ترغیب د توبې ته ګناهونه دې وکړل شرک دې کړی دی مرتد بی دین ای د الله تعالی قانون نه مانی نظام نه مانی راشه توبه وباسه الله تعالی ور توبه قبول کی او الله تعالی بری ماف کی ثم ان للذین بیا د هغه کسانو د ثم ان ربک بیا یقینا رب سر للذین دا کسانو پر عملو سو چې بد کارونه کوي بد اعمال کوي به جهالت ان پنا پوی سره ثم تابو بیا توبه وباسي من بعد ذلک ورسره دغه اعمالونه واسله او خپل اعمال نیک کی په طریقه پیغمبر باندې ان ربک یقینا رب ستا من بعدها من بعدها د ها ضمیر راجع ده بعد التوبه والاصلاح په تعویل د مذکورون سره یا په تعویل لكل واحدین سره لغفور رحیم بخنه کون کې رحم کون کړي ان ابراهیم دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام او لس اوصاف او حالات د ابراهیم علیه السلام الله تعالی بیانوي د دې الک تابعداري وکړي د دې د دې د د دین تابعداري وکړي اصل سړی دغه دغه راټینګ کړئ دا خبره ومنئ ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کان امتن و پیشوا کان امتن او مشر کان امتن او بیانون کې دین د الله تعالی قانتا لله تابعداری کون کې د الله تعالی حنیفه کلک موحد و مضبوط موحد و لوی غر و د استقامت چا د زید ړه کولای نشو او ولم یکم من المشرکین او نو د ډلې د مشرکانو نه شاکر لانعمه شکر وستون کې د الله تعالی د نعمتونو اجتباه غوړه کړو الله تعالی او هداه الی صراط مستقیم او هدایت کړو هغه تر لارې برابرې نو د ابراهیم علیه السلام اوصاف بیانېږي ډیر اوصاف بیان شول کان امتن ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته امت ویل شوی دی ځکه یو الکو خلی کینه د لوی امت په شان کې کار کولای شو د ډیرو خلکو په شان کې کار کولای شو د الله تعالی تابعدارو د مشرکانو خصم دشمنو د مشرکانو د بوتانو دشمنو یې نور له سوار نور له پلاس باندې په تبر باندې پټ پټ کړل دار سه ول لوړی بوړی کړل نو دوسه خو دومره خو کولای شي کنه چې په یو تبر باندې خو یو پوجي وه کنه چرته روان دی کور ته راغلی دی په دغه ختم شوی دی ډیوټي ختم شوی دی په لار باندې روان دی رشاد نه پسې راشه خطه بر تیره که بسوان باندې وای وه په سټ باندې بس دا خو مردار کړي سخو کنه ګاړی چرته ور ودرولې دی نو طریقه اسانه طریقه ده زه ته یو طریقه درخې مسلمانان دی دا اوري الله بولا جر ورکی مال به الله جر پر کی دا پنځینچی دا پنځینچیز میخ چې دی دا غټ میخه پنځینچی ده دغه چې ډیر زیاته خرچه پې راشي نو یو لس میخونه واخله یو دېرش څلوېښت روپۍ خرچه پې ستاسو راشي یو تخته وګورئ او دا په هغې کې ټک وهئ صحیح ده لاندې بیا په دې ځمکه کې دا کیری دسی چې بالکل په دې ځمکه باندې ښکاري نه چې دا تخته لاندې او پوجان چې په کومه لار باندې ځي ورو وخی چې ټیر به خوش وي کنه دا خو کولای شي کنه ابراهیم علیه السلام په تبر باندې داسې کار وکړ تاسو خدا کولای شي د دیو چاونۍ ته په یو ځای کې د دیو چې پکټ دی او دغه دی نو په هغې کې داسې وکړه چې کم تارونه ورته تللې د بجلۍ مزي دی هغه ته یې وشوکوه الله تعالی به الله اجر درکړي بس دا خو دشمنان دي د الله تعالی په څه طریقه باندې ولم یکو من المشرکین نو ډلې د مشرکانو نه شاکر لانعمه شکریا وسون کړه الله تعالی د نعمتونو اجتبا غوړه کړو الله تعالی او هدا او هدایت کړو الله تعالی غته اله صراط مستقیم د برابر لاري د برابر لاري هدایت الله تعالی غته کړو و اتینا په دنیا حسنه او ورکړی مونږ غته په دنیا کې حسنه خیسته جون حسنه الله تعالی او ته د دې حسنین مراد سره خیسته جون ذکر حسن ته مراد ده الله تعالی انبیاء علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه چې وروسته کوم پیغمبران را لېږلي دي هغه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلل حسنه او دغسې خلک په ښه باندې یادوي اللهم مونږ وایو که نه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی وعلى آل ابراهیم ابراهیم پکې وایو ابراهیم علیه السلام په درود کې ابراهیم علیه السلام یادی آتیناه په دنیا حسنه و انه په الاخرته لمن الصالحین یقینا ابراهیم علیه السلام به قیامت کې په آخرت کې لمن صالحین د پوره کامیاب نه وي د کامیاب معنی وکوي ځکه مخکې مې ته خبره کړې و په سورۃ البقره کې مې دا ویلو بار بار بیا ویل شول صالحین نیک نیک اعمال چې څوک کوي نو هغه صالحین نو په قیامت کې خو نیک اعمال هم نشته او نه پکې بد اعمال شته او هغه کې خو بیا څوک مکلف نه لري نو تاسو ته مویل لمن الصالحین لمن الفائزین د کامیابونه دی یا من جماعت الصالحین دا د جماعت د نیکانو نه ده د انبیای علیه السلام د ډلې نه دی ثم اوحینا الیک د ابراهیم علیه السلام ملت خو بیان شو نو دا غین ورستو بیا مونږ وحی وکړه تا ته ان تبع ملت ابراهیم چې تابعداري وکړه ملت ابراهیم علیه السلام حنیف چې کله کولاړو په توحید د الله تعالی باندې ولم یکو من وما کان من المشرکین او نو د ډلې د مشرکانو نه نو مونږ ته هم دا حکم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام چون کې ګوري دا خبره ته ما وکړه په قران کې بار بار دا راغلی ده الله تعالی تاسو د ابراهیم علیه السلام د دین تابعداري وکړئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین او ملت دا مشابه ده د ملت ابراهیمی سره په فروع کې اختلاف شته خو لیکن په اصول کې بالکل اختلاف نشته دا ولی دا ځکه چې تاسو تمر دی وجه ویل لا په قران کې دا بار بار راځي د دې وجه دا ده ابراهیم علیه السلام د مکی مشرکان او مشرکین عرب بنوي دا پیغمبر دی دغه يهوديان او نصارا او منه نو چې هغه منه نو د نبی علیه السلام دین دغه سره مشابه شو وای منه کړه تاسو هغه منه دا مو منه کړه انما جعل السبت على الذين على الذين اختلفوا فيه په دې کې جواب دی یو سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مشرکین عرب اعتراض کو وای د ابراهیم علیه السلام په دین کې د خالد ورځې احترام او تعظیم لازم او ای نبی ته داغې نه مخالفت کې جواب حاصل د جواب دار چې د تعظیم د د خیالي د ورځې تعظیم دغه په دین کې نه دا خو چې به چا اختلاف کړو داغه نه تاسو کده يهودیت او نصرانیت خو د ابراهیم علیه السلام نورسته شروع شوی دا خو اصل کې واقعا مونږ ویل یو مخکې بار بار سوره اعراف او سوره البقره کې تفصیل بیان شوی الله تعالی يهوديانو ته ویل چې تاسو یو ورځ د الله تعالی د عبادت لپاره مقرره کړئ نو اختلافو په هغه په کې اختلاف وکول خو الله ته دا ویل چې زما پنځ باندې غوړه ورځ چې راغه ده جمعه ورځ غوړه ده د جمعې په ورځ باندې چې دی د الله تعالی عبادت کوي او د دنیا کارونه پرېږدي نو هغې پکې اختلاف وکړه چا ویل چې د د اتوار ورځ ده چا د هفتې ورځ ویله خو بیا د هفته ورځ مقرر کړه نو د الله تعالی دا غا غوروالی لحاظ ونه سات دا په غي باندې مقرر شوی انما جعل السبت یقینا مقرر کړل شوی او تعظیم د ورځې د خیالي جعل جعل السبت جعل تعظیم یوم السبت مقرر شوی تعظیم د ورځې د خیالي علی الذین پاکستان من اختلافو فيه چې اختلاف کړو په ورځې د تعظیم د خیالي کې تاسو ته ما د هغې د اختلاف خبر وکړه اختلاف یې څنګه کړی نو هغه شاندې کې وک او بیا چې کله هغې هغه حیلې شروع کړلې نو بیا پکې درې ډلې وې یو هغه و چې نهی عن المنکر یې وکړل او بل ویل لم تعظون قوما الله مهلکهم ولې ورته نصیحت کوئ پرېږده دار چې خپل قبر قیامت دی ځان له وسکۍ غرق دي شي او دریم دا و چې دغه کار یې کاوه نو دا ټول اختلافات پغی کې راغلی نو دا په هغه باندې مقرر شوی تعظیم په ابراهیم علی السلام باندې خدا غنو و ان ربک یقینا رب تعالی یحکم بینهم فیصله وکړي د پمنځ کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې دا الله فیصله فیصله عملی حق پرس به جنت تلار شي او د نور به جهنم ته ورکده کی پی ما کانو پی اختلافون پاسګي دی پای کې اختلاف کوو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه په دې آیت کې الله تعالی تیزی ور کوي په دعوت باندې تر د اخر د سورته پورې پنځه آداب الله تعالی بیانوي په دې طریقه باندې دعوت وکړه ادعو الى سبیل ربک را وبله لارې در خپل ته خلق را وبله لارې در خپل ته بالحکمت بالحکمت په کلکی طریقه باندې والموعظه الحسنه او په خیسته نصیحت سره بالحکمت او ول موعظه الحسنه علماء لیکلی دي حکمت چیرې یا په دلیل سره او دغه سي د حکمت نه مراد مفسرین لیکلی دا بهترینه معنی کړی ده د حکمت نه مراد په اتقان او په مضبوطوالي د علم او د عمل سره ته چې کړه د الله تعالی دین ته دعوت ورکې نو دا کومه مسله چې بیانې نو اول پاغي باندې خپل مضبوط علم راوله او بیا په عمل وکاو نور خلکو ته دعوت ورکا بل حکمت په معنا باندې پوه شولې ادعو الی سبیل ربک بلنه وکتا د خلکو لر را او بل لارې در خپلته په سبانی بل حکمت پکله کی طریقې سره چې کوم مسله بیانې چې پاغي دی اتقان د علمي مع العمل علم دی پاغي باندې قوي شته صحیح او پاغي باندې عمل هم شته په دغه طریقې باندې خلک راوبره والموعظه الحسنه او په هغه نصیحت خیسته سره په نصیحت خیسته سره نو مخکې د بل حکمتین مراد قران او حدیث ته مراد چې په هغه باندې عقیده برابرېږي او عمل هم دغه والموعظه الحسنه په نرم لهجه باندې کم اعتراضات ته باندې خلک کوي نو د هغې شبهات او جوابونه ورته کوه وجادلهم بالتي احسن وجادلهم او جواب ورکوه ته بالتي د دیو د خبرو بلتی په طریقه باندې حیاسن چې هغه ډېره ښایسته طریقه د داعي دپاره دا پکار دي چې ډېر ښه اخلاق استعمال کړي او ښه نصیحت وکړي بهترین بهترینې طریقې باندې دعوت ورکړي ان ربک یقینا رب ستا هو عالم بمن ضل عن سبیله تسلی د نبی اسلام ته ته دعوت کوه خو هدایت چاته نشي کولی ډیر زیات خپو دی په چا باندې چې واوړې د لارې د الله تعالی نه اوړېدلې دي د لارې د الله تعالی نه او هو اعلم بالمهتدین او الله تعالی پوهې په هدایت ولا باندې و ان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به دې دې کې اوس الله تعالی ذکر کوي په دې آیات کې دعوت او مصائب د دعوت الله تعالی اشاره کوي او داغي علاج الله تعالی بیانې دو په دو طریقو سره داغي علاج ستا سره څوک ظلم زیاتې وکي نو داغي علاج په دو طریقو سره یو طریقه بدل اخیستل داغي په مثال باندې او دویم صبر کول دا دویمه طریقه ډیره غوره ده و ان عاقبتم او که تاسو بدل بدل اخلی په عاقب او بدل واخلی بمثل ما عوقبتم به په مقدار د هغه تکلیف چې درکړل شوی دی تاسو ته ما عوقبتم به ما اوسبتم به کم تکلیف چې تاسو ته رسیدلې ده نو دا غي په مقدار باندې بدله واخلئ چرته شاده له یو سپیړه درکړله نو ته ول دوه مور کوه ولا ان صبرتم که صبر کوي تاسو بالکل معافي کوي خپل بدل نه اخلي له هو خير للصابرين نو دا ډیر خدای د پاره د صبرناکو خلکو دا صفت ډیر زیات خره دا خو ډیر زیات خره خدا تاسو ته مویل ادعو الی سبیل ربک دا مقام د دعوت دی نور چې په عام وخت کې کافر د باندې یو گزار کینو لس په وکا هغه د باندې یو یو ډس کیته په لس وکا روغ جاجر په ولا بیا هغه په یو د دعوت مقام دی او دیم یو عام حالت دی د کافرانو سره د جنگ حالت دی نو دوه جدا جدا دي وس پر صبر کوه ما صبر ک الا بالله او وس پر صبر کوه و ما صبر کنه صبر سا الا بالله مگر دا په مدد د الله تعالی سره دی و ما صبر ک الا بالله صبر کوه صبر مخکې بار بار بیان شو صبر علی الطاعات صبر عن المعاصی صبر علی المصائب وما صبرك الا بالله دی د دې مطلب دار دا صبر غواړه د الله تعالی نه صبر د الله تعالی نه غواړه الله تعالی ور سره بدای صبر کې امداد کوي ولا تحزن علیهم کله د الله تعالی دین بیان کیته او خلک یې نه مني نو پاغه باندې چې کله عذاب راشي نو بیا په هغې باندې غمونه او افسوسونه پې مه کوه بلکې ته صرف د الله تعالی دین بیان ولا تکو فی ضیق مما یمکرون او مه کېږه په تنګستیا کې د هغه مکرون نه چې دوی جوړی کم کم تدبیرونه جوړی د دې معنی داره چې غم او بې صبري مه کوه غم مه کوه بې صبري مه کوه که دیو ستا په خلاف باندې کم پروپیګنډې کوي مشورې کوي پارلمان کې ناستي هیڅ پروا مه کوه کوي کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلاف باندې څومره څه شوی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په خلاف باندې څومره څه شوی د دیو مثال له زګونو د دریاب دی دا به ختمیږي دا به لري کیږي مما یمکرون ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دیت کې الله تعالی ذکر کې بشارت داعی ته په معیت خاصه ده الله تعالی باندې خو لیکن د معیت خاصه د الله تعالی لپاره دوه شرطونه دي یو تقوا او دویم احسان دا دوه کارونه دي داعی د حق بدن کې پیدا کی الله تعالی به د الله تعالی به د دشمنانو نه بچو ساتي ان الله مع الذين اتقوا یقینا الله تعالی خاص مرګره دي په امداد کولو سره دا مرته بار بار ویلی مع المحسنین مع المتقین یا مع الذين اتقوا دا چرشی نو بالعون والنصر بالعون والنصر دا معنی ده الله تعالی دیو مرګره دی نه امداد به کوي الله تعالی دا معنی نه چې الله تعالی بر سره ګرځي نه الله تعالی بر سره خپل امداد شامل حال کړي ان الله مع الذين اتقوا یقینا الله تعالی خاص مرګره دی په معیت خاصه سره چې مدد او نصرت دی دا کسانو اتقوا جزان ځان بچ کړي ګناهونه نه شرک نه کوي د تقوا درې مرتبه دي ځان بچ کول له شرک او د کفر نه دغه ته کې اشاره شوله عقیده دې قوي کا او عمل دې د نبی اسلام په طریقه کا دویم قول لم بصرینو دار ان الله مع الذین اتقوا په دې کې اشاره ده ترک د منهیات ته والذین هم محسنون په دې کې اشاره ده عمل کول ته په طاعات باندې امتثال الاوامر نو دو تفسیر شول مع الذین اتقوا عقیده د شرک نه ځان بچ کول صحیح عقیده والذین هم محسنون په دې کې اشاره د اعمال صالحه ته دویم قول مع الذین اتقوا مراد دینه ترک د منهیات لري او والذین هم محسنون د دینه مراد چیرې عمل له طاعات من امتثال د اوامرو دغه ته مراد دی علما کرام لیکل دي حرم ابن حبان رضی الله عنه وی کله چې دا وفات کېده په وخت ځن کدن کې د تویل شوله چې مونږ ته وصیت وکړه نو هغه ته دا آیات وایه وې زره ته په دې د سورۃ النحل په اخرنی آیات د تزه وصیت کوم ای ټول مؤمنانو مسلمانانو اتقوا عقیدم قوی کړئ او محسنون اعمالم برابر کړئ اتقوا الله چې سره منع کړی دا غینه منع شي او محسنون الله چې را تر کوم کارونو حکم کړی دا وکي بس دا ټول مؤمنان مسلمانان تر دې توصیه ده باید چې مونږ او تاسو هم یو بل ته دا توصیه وکړو چې پلاری خپل ځامن ته دا توصیه وکړي ورور خپل ورور ته توصیه وکړي امیر خپل مامورانو ته ماموران چې خپل امیرانو ته یو بل ته دا توصیه وکړي چې مونږ به د الله تعالی خبره منو الله چې رسنه منع کړی دا غینه مزان منع کو عقیده هم برابرۍ او اعمال به هم د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون الله تبارک تعالی زمونږ قبول ک الله تعالی زمونږ راضی شه الله کله چې راضی شي بیا من راضی کیږي الله کله چې ناراضه شي ډیر زر راضی شي الله زمونږ پروردگار الله کوم غلطی نه رانه شوی په درس کې الله مونږه معاف کړه الله الله مونږه معاف کړه الله په قصد قصد باندې مم نه کړی الله تعالی په خدای باندې مم کړی الله مونږ له خپل کتاب علم راکړه الله تبارک تعالی د خپل کتاب معالمان مونږ جوړ کا او دغه سي عاملین عاملین هم جوړ کړ چې الله تعالی ستاسو کتاب باندې مونږ عمل وکړو الله تعالی د خپل کتاب نظام په مونږ باندې راوله الله تبارک تعالی چې زموږ څومره اوریدونکي دي نور عام مؤمنان مسلمانان دي الله د ټولو ذریات او حاجتونو پوره کړي الله تبارک تعالی خصوصا د مجاهدینو ډیر ضرورت دی الله تعالی ته د علم دی الله تبارک تعالی ستا په لار کې جنگیږي ستا قانون او د نظام لپاره الله تبارک تعالی دغه ضرورت پوره کړه الله د خپل خزانو نه ضرورت پوره کړه الله تبارک تعالی زموږ په اوریدونکو کې څومره اوریدونکو دي څومره حاجتونه دي شرعي دغه الله تعالی شرعي حاجتونه پوره کړه الله ته کونډو د یتیمانو حاجتونه پوره کړه الله د رمضان مبارک میاشت ده الله تعالی د خیرونو او برکتونو میاشت ده الله تعالی ستا کتاب پکې بیانېږي الله مونږ د خیرونو او برکتونو محروم مکه الله تعالی مونږ په دای کې برخمن کړه الله تعالی الله څومره اسیران یې زر تر زره آزاد که الله الله دغه اسیران زر تر زره آزاد که الله الله تبارک تعالی څومره شهیدان دي الله تعالی درجات یې بلند که الله څومره خلک هسې وفات شوي دي الله تعالی مغفرت یې نصیب که الله چې مؤمنان مسلمانان دي او د ایمان سره ستا خواله درغلي دي الله تبارک تعالی دغه ګناهونه معاف کړه الله زموږ ناراضي شه الله تعالی ټول مسلمانان ناراضي شه الله په دې نشریات کې زموږ سره څوک کومک کوي الله تبارک تعالی دغه اجر او دغه بدله الله تعالی په دنیا او په آخرت کې ولا ورکه الله تعالی په دنیا یې وزلوه الله تعالی چې کم هر کم چې شرع حاجتونه یې الله تعالی هغه ته زر تر پوره که الله د چا په کور کې څومره ستونزې دي الله تعالی هغه ستونزې ختمې که الله د چا مرستیاګانې دي الله تبارک تعالی مونږ د تر خپل عمل ته وسیله کو دا کم چې قران کریم مونږ اولوسته الله تبارک تعالی د زموږ د نیک اعمال په وسیله باندې الله زموږ د روزي په وسیله باندې الله زموږ د ټولو اوریدونکو مرستګانی ختمه الله تعالی مرستیګانی ختم کا الله قرضې دی بچا باندې قرضې ختم کا الله تبارک تعالی حلال مال ولور کا الله تعالی ستا سره د حلال خزانه ډیری الله مجاهدین ته غور کا الله تبارک تعالی د دې کافرو د مرتدینو د وهلو د پاره مونږ ډېر اصلحې راکه الله مونږ ډېر بارود راکه الله تبارک تعالی د مرګرو استقامت نصیب کړه الله تعالی صبر نصیب کړه الله تبارک تعالی زمونږ د زړونو اطمینان الله په خپل کتاب باندې وکړه الله تعالی زمونږ د زړونو اطمینان په خپل کتاب باندې وکړه په خپل دین باندې وکړه الله تبارک تعالی په مونږ کې د مؤمنانو مسلمانانو صفاتونه پیدا کړه الله د پیغمبرانو د صحابو صفاتونه رب کې پیدا کړه الله تعالی د کافرانو مشرکانو يهودو نصارو منافقانو د قباحتونو مونږ بچ کړه الله تعالی کوم شان د مسلمان چې تا ته خایږي او تا ته خخ خده الله تعالی تا ته قبول لې الله هغه شان د مسلمان زمونږ نصیب کړه الله زمونږ راضي شه الله زمونږ ګناهونه معاف کړه الله زمونږ سره د عافیت او ما زمونږ سره د معافی معامله وکړه الله زمونږ سره اساني حساب وکړه اللهم حاسبنا حساب یسیره اللهم حاسبنا حساب یسیره یا الله زموږ جنت الفردوس نصیب کا الله تعالی موږ د جهنم نه بچ کا الله موږ د خپل عذابونو نه بچ کا الله تبارک تعالی زموږ په دنیا او په آخرت کې راضي شه الله تبارک تعالی زموږ جهاد او هجرت قبول کا الله د انصار نصرت قبول کا الله تبارک تعالی د شهیدانو شهادتونه قبول ک الله د جیلیانو چې دا کم سخت تکلیف برداشت ک الله دغه ته قبول ک الله په امت په امت مسلمه باندې الله تعالی راحت راوله الله تبارک تعالی چې رقم د ریکو پر د شرک د ټغر خور دی د بيدینۍ او دغه سي د تیرو د ټغر الله تبارک تعالی نور ختم ک الله تبارک تعالی د دین اسلام سبب هم من راوخه جو الله د قران د نظام سبب هم من راوخه جو الله دغه رناګانی په من راوله الله تبارک تعالی زمونږ راضي شي الله الله بیا ته یو ځل وای زمونږ راضي شي الله زمونږ بل در نشته الله ستاسو در تم لاس پورته کړی دي الله تعالی مونږ د خپل در نه مشړه الله تبارک تعالی که مونږ ډیر ګناهګار یو خو الله تعالی ته ډیر مهربان ذاتی الله تعالی زمونږ ګناهونه ستاسو رحم نه کم دي الله په مونږ باندې ورحمیږي الله په مونږ باندې ورحمیږي الله تعالی زمونږ کشران زمونږ اولاد چې څومره دی الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان چې څومره کشران دي الله خپل کتاب ته توجه پیدا ک الله تعالی جهاد ته توجه پیدا ک الله هجرت ته توجه پیدا ک الله تعالی چې څومره انصار دي زمونږ الله تعالی زمونږ سره د مجاهدین سره نصرت کوي او دغسې مهاجرین له ځای ورکړی دی الله تعالی ته له په جنت کې ورته بنگلې ورک الله تبارک تعالی چې مهاجرین خوشاله کړ الله ته خوشاله کړ الله تبارک تعالی دا غي سره کومک کړی دی الله تعالی ته له حلال خزانه ول ته ورک الله تبارک تعالی مهاجرین او انصار ورونه ورونه ک الله تعالی د زړونو بغضونو حسدونو لري ک الله تعالی د یو لاس ته ګوتو په شان د کې متحد او متفق ک الله د امت مسلمان اختلافات ختم ک الله تعالی د امت مسلمان اختلافات ختم ک الله تبارک تعالی دغه کافران متحد شوی دي الله تعالی د دیو دا اتحاد الله تعالی دړې وړې که الله تعالی په خپل منځ کې اختلافات پیدا که الله د دیو د اسلحې په دیو باندې استعمال که الله تبارک تعالی د مؤمنانو مسلمانانو یو کم ځای کې د تشکیلاتو تر ارادې دي الله تبارک تعالی خپل خپل اهداف ته ورسوه الله تبارک تعالی استشهادیان دي الله دغه اکمالات دي الله تبارک تعالی د هغې ضروریات تر خپل خدانونو پوره کړه الله تعالی په لار کې کوم رکاوټونه دي الله هغه رکاوټونه ختم کړه الله رکاوټونه ختم کړه الله تعالی دغه د مسلمانانو لوی سرمایه ده الله تبارک تعالی ته دغه سرمایه حفاظت وکړه الله د مجاهدینو حفاظت وکړه الله د ټول مسلمانانو حفاظت وکړه الله د جمعتونو د مدرسو حفاظت وکړه الله د کونډو د یتیمانو حفاظت وکړه الله د حق پرس علما کرامو حفاظت وکړه الله تعالی د د مسلمانانو چې کوم ملکونه دي الله تعالی پاغه دغه حفاظت کو اسلامی قانون په نافذ ک الله تعالی برای نام د مسلمان په نوم د ملک په نوم باندې یادېږي الله تعالی بی دینی د پکې الله تعالی د بی دینی ختم ک صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین